علم البلاغت من ادق العلوم سرا اوس د دې ځای نه د دواړو داو د پاره دلیلونه ذکر کړي از به یعرف دقائق العربیه و اسرارها دلیلونه ذکر کړي په طریقې د لف نشر غیر مرتب چې کومه داوای رستو ذکر کړی دا دا غي دلیل مخ کې ذکر کړي او چې کومه داوی اول ذکر کړی دا دا غي دلیل رستو ذکر کړي دا ځکه چې د داوی اولا نه خو دلیل حسیم جدا دی ځکه که په ترتیب باندې ذکر کې ومو که په ترتیبي ذکر کې وم ځکه چې په منځ کې دا وسالی فاصل لاغلی ده متصل څه شي راشي اسه د ماسپخین سنت چې د سړی نه مخ کې څه شي پاتې شي بیا د دوه رکعاتو نوم سي رستوي کنه د جمهور په قول باندې د دوه رکعاتو نوم سي رستوي ولې وی دا غي ترتیب خاصه خراب شوی خو د دوه خو مخ خراب وګنه خبره باندې پوښتنه اگر چې امام یوسف وای ویزه سلور مخ کې کومه ویزه که بیا را کې ناراستی یو بیا مې د سلورو ته قابو نه کیږي چې دوا وکم نو ویزه سلور مخ کې وکم اوس راشه از به یعرف دقائق العربیه و اسرارها دا صغرا د دلیل کبرا و سره د جیب نه را خرچه کا وکل ما هذا شانه فهو من ادق العلوم فعلم البلاغه من ادق العلوم اذ به يعرف دقائق العربيه واسرارها وكل ما هذا شانه يعني كل ما يعرف به دقائق العربيه واسرارها نو فهو من ادق العلوم نو فعلم البلاغه من ادق صحیح ده کنه هادي اوسط چې ده نو هغه یعرف دقائق العربيه واسرارها ده بعلم البلاغه يعرف دقائق العلوم واسرارها وكل ما هذا شانه فهو من ادق العلوم فعلم البلاغه من ادق العلوم وضاحت لغون ته صغرا خاص پدې سره معرفت کیږي او پیجندل پیجندل شي باریکې نقطې د عربی او رازونه د عربی تاسو په کتابونو کې ویلي دي چې یو تحقیق ته او بل چې کمندونو تدقیق ته تحقیق دلیل د داوی ته وای د داوی د پار سره راوړل دلیل راوړل دې ته تحقیق وای او تدقیق څه شي تدقیق دا چې دې تدقیق دلیل الدلیل ته ویل شي څه شي ته دلیل الدلیل ته یعنی د دلیل د پار سره راوړل دلیل اوس راشه عربی جبه کې منګه دا ویل دي نحو لکه زید قائم دا یو ترکیب دی کنه دا عربي ده کنه زید قائم اوس پدې کې دا زیدون چې دی زیدون دا مبتدا ده او قائمون څه دی زیدون مسلم له دی او قائمون څه دی مسلم یو د دې لپاره دلیل وایا چې دا زیدون اول مقدم کړی دی او قائمون اول څه کړی دی مؤخر کړی دی د دې لپاره یو دلیل وایا نو دا به د تنح وخی دا به د سخی نح وخی هغه به ته وای چې دا مبتدا ده او مبتدا مخکې وي مبتدا سوي نو دا عبارت په صحیح کې سو کو نحو به د تسکی صحیح کی نو هغه دلیل وای سو وای اوس په دې کې راز څه دی او نقطه څه ده چې دا زید قائمون دک شانتی ویل په کار دی رستو کول په کارو قائم زیدون ام دک شانتی اولا او راجح تا چې زیدون قائمون وای او قائم زیدون راجحه دا به درته څوک وای دا به درته دا علم وای په دې نحوی په دې قاعده کې نقطه ویل دار دې علم کار دی دا د علم کار دی نو نحو ذکر کې مصححات او څه ذکر کې او دا علم ذکر کې مرجحات نو د دې وختنه سرمنو باسي دا غ نحو د قاعدو دا غي د پاره مرجحات ذکر کړي څه ذکر کړي مرجحات یعنی دا غي دلیل د پاره دلیل څه کړي ذکر کړي د دلیل لپاره دلیل ذکر کړي نحو عبارت صحیح کی او دی وی چې دین بل شانت کینو بیا به ګوره خوانو نکی وجه ولوم دی وی دلیل له دلیل وی دلیل له سوی دلیل وی دقائق العربیه و اسرار هاذ کوي د دې وجه نه دی ته لوی نحو وی کافیه شرجامی هغه ته وړه نحووي او دې ته لوی نحووي په خوا فني سبقونه ویل کېدل صحیح ده کنه لکه یو ځای به یو عالم هغه به یو فن لستو صحیح ده نحوه به ویله بس طالبان بعد تلته موږ دلته سوایو نه پلان کې ځای کې عالم دی صرف وینال ته مطلب سلا پلان کې ځای کې عالم دی هغه معنی وین هغه له مطلب معنی ولا دوه کاله درې کاله به معنی کې تیر کړل پلان کې ځای کې عالم دی هغه منطق وی نو دوه درې سلور کاله به منطق ته سکړو تیر کړل داسي فنی سبقونو بیا و فقه لتلو نو زمونږه چې کم باباګانو زمنګ بابا چې وو سرکای بابا الله دې غریق رحمت کی نه په نحو صرف کې مشهورو طالبان به نحو صرف لاغل راتلل اگر چې تلخیص مختصر به دواړه بابا وي او طالبان به راتله کافیه شرجامی مراها فصول اکبری دا به ډیر طالبان ویل تلخیص کې هم طالبانو هر کتاب به خپل وي خلکه طالبان به دې لراتلم او لوی نحو چې وا نو هغه به چې کمدنو شاهزاده بابا ویلا د بابا نوم ګل شاهزاده و او د ابل بابا چې د نوم محمد شاهزاده و شاهزاده بابا په تاکوټ کې و هغه له وتلل چې کمدنو لوی نحولا بیا به چې سر تتلل منطق لا او بیا به اجمیر تتلل فقه لا او بیا به چې کمدنو بر... نمل بابا لا برتانه بابا لا دیله براتل میراث ولا چونګه بابا لا سواد پس موضوع تا دیله به چې کمدنو میراث ولا راتل چونګه بابا لا میراث او ادب به د چونګه بابا نه ویل دا وو تقریبا شل کاله ولس کاله په سبق باندې لګیدل تاسو په شان چې کمدنو لکه کلکولیټر نه وي چې ماشاءالله لکه بس وقول علیه تاسو وقول علیه عصمت الله مولوی صاحب دی الله خ ساتي ما ورته مې مولوی صاحب ستا په طالبای کې ډېر غټ روایت دي اختلافات دي څوک چې شل کاله طالبي کړي دا څوک ولس کاله کړي دا زستانه په خپل د سند متصل کوم چې تاسو کاله طالبي کړي دا انوي خاندل او هغه او دا خدا وسه کلونه خراب شوی دی خو سوار لسکاله طالبي کړی دی سوار لسکاله سبق ویل دی سبق سوار لسکاله لکه چړنی توم بړی تو پکې نه دی حساب کړی چې القرآن رحم الله چې درس کو چړنو ا چړنی توم بړی تو پکې نه حساب وي هغه سوار لسکاله کړ دی سوار لسکاله دا وړنه حواله نه هوا دا مشهورو نو از به یورف دا خور دی صغرا وضاحت شو لک وارده وارد کا دا به چې دی دا معمول له یورف عامل له تقدیم د معمول چې په عامل باندې وشي نو فائدہ کوي حصر فائدہ کوي څه شي نو ته سوای چې خاص په دې علم نه کې په بل علم خاص په د علم نه کې په بل علم حصر شو کنه معلومیږي دقایق د عربیت او اسرار داري نو دا خو د دین علاوه نور سيزونه هم دي که یو سړی ژوندې ني او پاغه کې علم ني نو هغه بس چې کم دنو او دغه معلوم کې دقایق د عربیت او اسرار داري صرف ولا نه ورزي نحو ولا نه ورزي ما وسنګ دقایق د عربی سکی معلوم کی چې توا اس به یعرف خاص پدی او نه کې پبل علم جواب دا دی یو چې دا حصر په نظر سره چې کم دنو ژوند او علم او دې ته نه دی بلکې دا حصر په نسبت سره نور علوم ته دی نور چاته علوم ته دی چې دا غي کار دا نه دی دا کار د دې علم دی لکه اوس صرف کار دا نه دی ټیکتا صرف سبب بعیده دی نه هو سبب بعیده دی او سبب قریبه چې د نو هغه څوک دی علم بلاغت علم څه شي دویم دا دی چې دا حصر ادعای دی ترغیبا للطلبه دا حصر څه شي دی ادعای دی طالبانو ته ترغیب د پاره چې ګوردا داسې کمزور علم مګنه خاجی نتیجه معلومه شو کل ما هذا شانه فهو من ادق العلوم اولای فهو من اول سوال وارد کا چې د نتیجې او د دلیل مناسبت نشته تاسو ته فکر نه دی سره ته یادو ما نور پوهیږي ماشاء الله لکه استاد فکر صرف نه دی در داوی او د دلیل مناسبت دا ورې دا چې علم بلاغت من من من ادقل او دلیل کې سړي دویم جواب د داوی جانب ته دا صيغه چې کمندنو د اسم تفضیل چې دا صيغه چې اسم تفضیل دا مجرد د زماني تفضیلی نه دا مجرد د زماني تفضیلی زماني تفضیلی نه مجرد ده حاصل دا شو چې او دا وسیله ده د پاره د صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام او صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام وسیله ده د پاره د سعادت د دارینو خاص په دې سره علم تصدیقی راځي په دې قضیه باندې چې ان القرآن معجز ان القران او دی باندې چې علم تصدیقی څه شي راشي نو دا وسیله ده او ذریعہ ده د پاره د تصدیق د نبی علیہ الصلات والسلام چې بیا به سړی د نبی علیہ الصلات والسلام نبوت سکی اومني او صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام وسیله ده د پاره د سعادت د دارینو پونه شوي صحیح ده بس چلو زه اوس کا ته تاسو ما خو د حقیقت نه تعبیر کو تاسو لګوای چې دا کته په کېونه وي خدای غټ نه می تعبیر کو په ان وجوه الاجاز فی نظم القران استار روحان ان القران معجز الله ان القران خاص په دی باندې لری کول شي عن وجوه الاعجاز د مخونو د اعجاز نه هاغه اعجاز چې پروت ته په نظم د قران کې صد لري کول شي استاروها پردې د دې مخونو ان د دې مخونو هغه پردې ته سکړې شي لري هغه څه کړی شي مطلب دا دی د قران کریم نظم نه نظم ویل کیږي ملغلری په تار کې پیل ملغلری تار کې پیل نو د قران کریم دا کلمات چې دي دا هر یو ملغلره ده الفت دی او مترتبه المعانی د دې معنی کې ترتب دی یو بل سره کله چې کمندنو یو شان معنا کله بل حقيقي مجازي کنایات اب مترتب سره سکیږي راځي متناسقه الدلالات کله دلالت مطابقي وي کله التزامي وي کله تضمني وي خو ډیر خسته طریقې سره چلول شوی وي او دام موافق د هغه چې عقل تقاضا کوي دانا چې بس څنګه چې برابر شو لاکه په متفق دانا چې څنګه شو دا د قران نظم نه په دې نظم د قران کې یو قوت پروت دی شاغي ته وی اعجاز د مقابل سپروت دی اعجاز دو اعجاز دو اوهو اعجاز دو مقابل یعنی مقابل کمزورې کوي چې هغه د دې په شان ته جوړولې نشي د دې په شان ته راوړلې نشي نو دا یو قوت د قرآن په دې نظم کې څه دی پروت دی صحیح ده کنه د دې نظم کې چې دا اعجاز پروت دی نو په دې نظم په دې مخونو باندې پرده را دې اعجاز په دې مخ باندې صدا پرده ده د اعجاز په دې مخونو باندې صبرتی دي پردې پرتی دي چې تکل علم بلاغت وای نو دغه پردې تي شي اوچت شي نو ته پوه شې چې وو هو یره قران خو معجز دی قران څه شی دی معجز دی نو قران معجزه شو د چا د نبوت ته چا نبی علیہ السلام نو تا یقین کو چې نبی علیہ الصلات والسلام د الله حق سره پیغمبر دی نو په دې به ته جنت تسشي داخل شي سعادت د دارینو به ته تسشي نصیب شي ولتا تل می بلاغت داس شیخ کاری سو په بنشوي زوغ په ګور الحمدلله چې پوه شو نشوي بوا اوس راشي ما د کشف معنی وکړه چې علم تصدیقی راځي سوالو چې کشف علم ته وي او علم چې کمندنو تصور می تصدیق می سومی او چې علم کشف مطلق ذکر شي علم مطلق ذکر شي تصور ته نه مرادي څه شي تصور نو څه مطلب چې په اعجاز باندې صرف تصور راځي او تصور خود نجات د پاره کافی نه دی نو مونږ وی ذکر د ملزوم مراد ته لازم لازم علم تصدیقی دی یکشفون علم مراد دی صحیح شو کنه او ذکر د عام مراد ته نه خاص شاسو شی دی علم تصدیقی علم څه شی تصدیقی نو تاویل چې تصدیق متعلق جمله وي او دا عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها دا خو څه نه ده جمله نه ده مرکب ناقص دی مرکب څه دی نو مونږ وی چې دا مول په دې تعویل سره چې ان القرآن معجز چې علم تصدیقی راځي په دې جمله باندې چې ان القرآن معجز ان القرآن معجز په دې باندې علم تصدیقی راځي سوال په دې علم تصدیقی راغې نو څه چللې شرع نه غې نو څه چللې چې قران مجید څه شی دی معجز دی و د خدای بندا دا خو وسیله د صداقت د چا ده د نبی علیہ الصلات والسلام نه هغه وسیله د سعادت ته دارې نو ده دا سوړه خبره ده چې سړی په دې یقین راشي چې ان القرآن معجز یعنی زړه په اوبو اوس کی بغیر د دینه به منلی وی تقلیدن او چې دا علم حاصل کی نو او به منی اجتها یا لکه د چا چې دا ایمان نی چې قران معجز دی د سره مسلمان نه دی د امرتسر سکت د جلال آباد هندو دی صحیح ده کنه خو ایمان دوه قسمه یو تقلیدن نه څه دی او بل اجتها یو دا چې بس قران ویلي دي چې قران معجز دی نو پیغمبر ویلي دي چې قران څه دی معجز عالمان وایي چې قران څه دی معجز نو دا غي په ویلو موږ منو چې بس قران څه دی دویم دا چې ما په خپل د عربیت علم حاصل کو او د قران ته مې قتل نو چې آیات په مې وی نو د علم مې زیاتې دو چې آیات په مې وی نو د علم مې زیاتې دو چې واقعي د قران مقابله سو کولای د قران مجید مقابله سو کولای اوس قران معجز دی ولې معجز دی د دې چې کمندنو ډېری وجې دي کتابونو ذکر کړی دي ځنې دا وی چې قران معجز دی د وجه د بیان د اخبار ماضیونه تیر اخبار بیان کړی دي بالکل صحیح چې څنګه ویلي دي چې داسې شوی دي او اک شانتي شوی دي دویم قران معجز دی ځکه چې اخبار استقبالیه اخبار استقبالیه قران پیشنګویان ورکړي دي چې داسې بکیږي چې کمی ورکړي چې داسې بکیږي هم اک شانتي شوی دي او کشان با کیږي نو اخبار استقبالیه دریم قران مجید چې کمندونو معجز دی د دې د وجنه چې دې کې تناقض او اختلاف نشته لوجدو فی اختلافا دې کې چې کمندونو څه نشته اختلاف پکې نشته سالورم قران کریم معجز دی د دې د وجنه چې په دې کې دومره نقطې د بلاغت پرتی دي دلته دا وجه ذکر کوي ذکر عالم دی لا قران مجید کې دومره نقطې د بلاغت دي دومره نقطې د بلاغت دي پرتی دي دومره نقطې د بلاغت دي پرتی دي چې دومره نقطې د بلاغت راوړل خارج عن توق البشر داخل په قدرت خالق القوا والقدر دي چې دومره نقطې راوړل خارج عن توق البشر د بنده د وسس دي بار دي داخل فی قدرت خالق القوا والقدر دي دا د هغه ذات په وس کې دي چې هغه دا ټول طاقتونه سکړي دي پیدا کړی دي دومره نقطې د بلاغت په قران کې دي مولانا منظور نومانی او ځای کې ذکر کړي چې عربي عالمانو داسې ناستو هغه وی چې قران معجز په دې باندې باس کېده وی څنګه معجز دی څنګه خبره ده داسې باس کېده بیا غوی وی چې را عربي راوړل خوار څوک راوړل شي دا دا څه خبره کیږي کنه وی ما دی له پام بدل کو او ورته می وی چې زه او تپوس کوم وی چې سو ما چې دوزخ پلن نه دوزخ څه دی پلن نه دا تاسو په خپل خپل عربی کې وای دا دا مضمون په خپل خپل عربی کې څه کوي لوی لوی علما او ادیبانو هغه په خپل خپل عربی کې څه کوي وي وی هر یو خپل خپل ټکی ویلو ډیر بهتر بما ارتوي چې اوس ما ته وکړي یوم نقول لجهنم هل امتلا وتقول هل من مزید قران چې کمونو د جهنم پلنواله داسې ذکر کوي یوم نقول لجهنم هل امتلأتی وتقول هل من مزید هغه وی واقع ده قران کریم څه شه ده قران کریم معجز دی دی په دغه کې چې کمونو بلاغت نقطې پرتی دي اوس ان وجوه الاعجاز د اعجاز مخونه شته وای د اجازه مخونسته ها نو اجازه مشابه کو اعجاز مشابه کو د ذل وجه سره او ذل وجه سره وجه صدا لازم ده نو اعجاز کې استعاره ویل کنایه شو او وجوه کې استعاره تخیلیه شو صحیح شو او ستر وسره مناسب دی بیا خپل مخ پټول غواړي نو ستر وسره څه دی مناسب دی دا ترشیحیه شو دا څه شو دویمه دا اعجاز مشابه کړی دی د سور حسنه سره چا سره سور حسنه سره او صورت حسنه سره وجه سره لازم نه وجه څه ده لازم نه او بیا وسره کشف ستر څه دی مناسب دی د ناوی نه بیا څه کم نه لګي نو دا اعجاز مشابه کړي د سوري حسنه سره او صورت حسنه سره وجه لازم ده او بیا سره کشف ستر چې د ناوی نه لګونته کې پرده لري کا نو دا چې کم نه سره څه دی مناسب دی استعاره تخیلیه ترشیحیه ټول فکراله ويكشف عن وجوه الاعجاز او لري کول شي د مخونو د اعجاز نام فی نظم القرآن شغه اعجاز پروت ته په نظم د قرآن کې استاروها پړدې داغي وکا زبست د لګ ډیر دی